رحمتنا د الله دی پلوشان دی مبارک سال رمضان قدرمنو اوریدونکو تاسو په امر اړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب یو عالمانه وینا ته په دې کې د تلفای شبو پری سره مل اوسئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من د دجوان دلاري دخبروني د خپرونې السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع روژې ته عمومي کتنه قدرمنو اوریدونکو د نفس ضبط او د نفس کنترول او همدارنګه د نفس اداره داسې یو کار دی چې هیڅ انسان ورڅخه بېنیازه کیدی نشي باید د هر انسان نفس کنترول وي او هغه د دې په اختیار کې وي ځکه چې د هر عقل او ضمیر لرونکی انسان په ښه توګه پوهیږي که چیرې هر انسان د خپلو خواهشاتو واګي په هر میدان کې آزاد پریږدي او وغواړي خپلو ټولو نفساني غوښتنو ته عملي جامه ور واغوندي نو بې له شکه د بشریت ژوند د ځمکې پر مخ د څو ورځو په بهیر کې پای ته رسیږي بس ژوند به بیا حیواني ژوند وي هلته به انسانیت د سره نه وي او که انساني ژوند د ځمکې پر مخ د څو ورځو په بهیر کې پای ته هم ونه رسیږي لږ تر لږه داسې بڼه به غوره کړي چې د هر چا لپاره به د زغم وړ نه وي د ژوندانه ډګر به د بشریت لپاره تنګ شي د نړۍ موجود واقعیت په کامل وضاحت سره موږ ته دا راښایي چې بشر او انسان د هغو بندیزونو او مقرراتو نه د نه پابندي په نتیجه کې چې باید مراعات او عملی یې کړي د څومره ستونزو او سرګردانیو سره مخامخ شوی دی دا بریدونه او حدود د هغو قواعدو او مقرراتو څخه عبارت دي چې علیم خبیر او قادر ذات د بشر دپاره ټاکلي دي تر څو د هغې سره سم خپل منځني روابط او اړیکې برابرې کړي ځکه چې یوازې الله تعالی د دې حق لري چې حدود او بریدونه مقرر کړي او بندگان د هغې سره سم ژوند وکړي یوازې الله تعالی د امر او نهیې واکدار دی یوازې هغه ذات د هر چا نه زیات علیم حکیم او رحیم دی د اسلام سپېڅلی دین یوازینی دین دی چې کولی شي انساني نفس ته په سمه توګه لارښوونه وکړي او د هغه شهوات او خواهشات د نظم او کنترول لاندې راولي او داسې کامل نظام دی چې د ټولو مصلحت پکې خوندي دی نو له دې کبله یوازینۍ نوراني لاره ده چې باید ټول انسانان د دې سره سم حرکت وکړي لکه چې الله رب العزت فرمایی او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها الله رب العزت فرمایی آیا هغه څوک چې مخکې مړ بیا موږ ورته ژوند وبښه او هغه رڼا مو ورکړه چې د هغې په وړانګو کې هغه د خلکو په منځ کې د ژوند لار وهي د هغه چا په څیر کیدای شي چې په ترګمو کې غورځېدلی وي او په هیڅ شان ورڅخه وتونکی نه وي دا نو انسان ته په کار ده چې د الله رب العزت د حدودو او د الله رب العزت بریدونو مطابق عمل وکړي او څه چې الله ویلی دي هغه عملي کړي او څه نه چې الله نهیې کړي د هغه نه ځان وساتي نو قدرمنو اوریدونکو روژه د الله تعالی په دین کې د نفس د کنترول او ضبط لپاره تر ټولو غوره عملی راز او د ټولو غوره عملی لاره ده روژه داسې شی ده چې په هغه باندې د نفس کنترول او ضبط کیږي له همدې کبله د اسلام د اساسي ارکانو څخه یو رکن روژه ده د تقوا او پرهیزګاري حقیقت ته د رسېدلو او پر اسلام د مسلمانانو د منګولو لګولو بهترینه لار او عملی تعبیر روژه ده بل څه نشته لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون الله وایي ای مؤمنانو پر تاسې روژه فرض کړې شوې ده لکه چې له تاسې نه د مخکې د نورو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام په امتیانو او پیروانو باندې فرض شوې وه دا د دې لپاره فرض شوې چې په تاسې کې د پرهیزګاري او د تقوا صفت پیدا شي نو پورتنی آیت دا بیانوي چې روزه یو الهي فریضه ده او په ټولو آسماني ادیانو کې موجوده وه او د اسلام سپیڅلی دین چې د الله تعالی آخرنی دین دی او د ټولو ادیانو خلاصه او ناسخ دی روژه یې په کامل او پوره ډول فرض کړې ده چې د ټولو مخکینیو روژو ختموونکې او منسوخ کوونکې ده په نورو ادیانو کې هم روژه وه خو البته د هغه کیفیت او کمیت به کومه روژه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې د همدا شان نه وه خو د اسلام مقدس دین داسې سپېڅلی دین دی چې دا د رب العزت آخرینی دین دی او د ټولو ادیانو خلاصه او ناسخ دی نو په مخکې امتونو کې چې کومه روژه وه دا د هغه دپاره ختموونکی او منسوخ کوونکی دی له همدې کبله په بشپړه توګه پوره او کامله روژه د اسلام په سپېڅلي دین کې وینو چې د خپل واقعیت آسانی ګټو فایدو او هغو نیکو اغیزو چې د انسان په ټولنیز اخلاقی او عملی ژوند کې لري نو هغه روژه قدرمنو اوریدونکو چې موږ او تاسو باندې فرض شوې ده او را روانه ده ورځ پس دوه بی هغه د رمضان د مبارکې میاشت د روجې څخه عبارت ده چې یوه قمري میاشت ده په دې نکته کې ډیر شیان په نښه کولی شو چې د هغې له جملې څخه په دې میاشت کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن کریم نازل شوی دی په همدې میاشت کې اسلامي دعوت پیل شوی نو په دې میاشت کې روژه نیول په حقیقت کې د هغه یادګار احیا او راژوندي کول دي چې باید تل د مؤمن په نفس او احساس کې ژوندی وي او د هغه شعور یې په اعمالو کې څرګند شي د قمري میاشتې ټاکل یو لمریز کال دی چې هغه هم حمل نه نیولې تر قوته پورې او یو قمري کال دی نو د قمري میاشتې ټاکل چې د دې کائناتو او لویو اجرامو څخه یوه نښه ده له دې کبله ټاکل چې پیل او پای د دې مختلفو صورتونو سره واضح او ثابت دی د تزویر او د تحریف زمینه په کامله توګه له منځه وړي نو په دې اساس هیڅ قدرت نشي کولی چې مسلمانان بې لارې کړي او مسئله د تحریف لوري ته بوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فاکملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري د حضرت ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سپوږمۍ په لیدلو روژه ونیسئ او د دې په لیدلو یې ماته کړئ او که سپوږمۍ د وریځ په وسیله پټه شوې وه نو د شعبان د میاشتې دیرش ورځې پوره کړئ او د هغه نه وروسته بیا روژه ونیسئ اوس دلته چې الله رب العزت د روژې مبارکې میاشتې لپاره قمري میاشت ټاکلې ده لمریز میاشت یې نه ده ټاکلې په دې کې د الله رب العزت ځینې حکمتونه موجود دي چې د هغو له جملې څخه یو دا چې قمري کال نسبت لمریز کال ته د یولسو ورځو په اندازه کم دی قمري کال د لمریز کال نه یولس ورځې کم دی په همدې لامل د روژې میاشت په هر کال کې د لمریز کال په نسبت لس ورځې مخکې راځي نو په همدې لامل د روژې میاشت په هر کال کې د لمریز کال په نسبت لس ورځې مخکې راځي چې د هغې په نتیجه کې ګورو چې د روژې میاشت د دېرشو کالو په بهیر کې د لمریز کال په ټولو میاشتو راځي او هیڅ یو ورځ داسې باقی نه پاتې کیږي چې مسلمان په هغې کې روژتي نه وي د دې په ترڅ کې لنډې ورځې هم راځي اوږدې ورځې هم راځي ګرمي هم راځي او همدارنګه یخې ورځې هم راځي نو په دې ترتیب د ټولې نړۍ مسلمانان په مختلفو ورځو کې روژه نیسي او ټول په یو شان د روژې د سختي او کړاو احساس کوي او که داسې نه وای نو د ګرمو سیمو اوسیدونکي به نسبت یخو منطقو ته د زیاتو ستونزو سره مخامخ کیدل یعنی یو شمېر وګړو به تل په تودو او ګرمو ورځکو روژه نیولی او یو شمېر به تل په یخو ورځو کې یو شمېر به تل په اوږدو ورځو کې روژه نیولی او یو شمېر به په لنډو ورځو کې خو په اوسنۍ طریقه کې د یوې زمانې دورې په بهیر کې ټول خلک په یو ډول د روژې سختی او مشکلات زغمي همدارنګه وینو چې مختلفې میوې او خوراکونه چې هر یو یې په یو ځانګړي موسم کې پیدا کیږي کله روژه د انګورو په وخت کې کله روژه د توتو په وخت کې او کله روژه د نورو میوو په وخت کې او د قمري تقویم سره سم روژه نیول له یوې خوا انسان د دغه مختلفو خوراکونو څخه په ځان ساتلو د مختلفو وختونو په بهیر کې عادت کوي او له بله پلوه هغه د ځانګړې نوعې له استفادې څخه یې نه بېبرخې کوي د روژه نیولو لپاره د رمضان د مبارکې میاشت په تعین او ټاکلو کې یو بل حکمت هم دی او هغه دا چې ټول مسلمانان په یو ځای او په یو ورځ روژه نیسي او دا عمل د مسلمانانو ترمنځ د وحدت اتحاد او یووالي او اخوت احساس رامنځته کوي هغوی د انضباط انتظام او د الله تعالی هر حکم ته د غاړې ایښودلو سره عادت کوي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام رحمتونه د رب ډېر وي د جنت دروازې خلاصې رحمتونه رمضان دې مبارک شه. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ نو روژه د الله رب العزت رحمت دی په مسلمانانو باندې او په دې میاشت کې د الله رب العزت رحمت د باران په شان باندې وریږي نو هغه څوک چې روژه نیسي نو باید هغه د خوړلو نه ځان وساتي د سکاک نه ځان وساتي د جما نه ځان وساتي او د هغه مقصود هم د الله رب العزت رضا وي او هغه چې روژه نیسي د هغه مقصود د الله رب العزت د ذات تابعداري همدارنګه د الله د کتاب او د شریعت تابعداري وي حضرت ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د روزې میاشت په ایمان او د ثواب په نیت ونیسي د هغه ټول مخکیني ګناهونه بخښل کیږي همدارنګه روژه صرف په دې باندې نه ده چې یو انسان خوراک نه کوي یو انسان څکاک نه کوي یو انسان جما نه کوي بلکه هغه به په ټولو اعضاو سر روژه نیسي د هر څه نه به مخکې د خپل ژبه د خپل کنترول لاندې راولي د هر څه نه مخکې باید د خپل ژبه د کنترول لاندې راولي چې په ژبه باندې چاته بد رد ونه وایي په ژبه باندې حرامې خبرې ونه کړي په ژبه باندې غیبت ونه کړي په ژبه باندې تهمت ونه کړي همدارنګه په ژبه باندې دروغ ونه وایي او روژه داسې شی ده چې واقعا په دې باندې ژبه د کنترول لاندې راځي نو ژبه پرته له روژې څخه په بله هیڅ کومه وسیله د کنترول او ادارې لاندې نه راځي او دا ډیره مهمه نکته وه چې باید توجه ورته وشي ځکه چې تل په مړه ګېډه خوړل لکه څنګه چې د انسان ټولو اعضاو ته پوره انرژي او توان ورکوي د انسان نفس هم قوي کوي د انسان ژبه د نفسانی قوت تر اغیزې لاندې د خپل ټول ځواک سره په حرکت کې راځي او د انسان له ادارې او کنترول څخه خارجیږي او څرنګه چې ژبه یوازینۍ وسیله ده چې د انسان د نفساني احساس او انګیرنو څخه خبرې کوي او د هغې حقیقت تعبیروي نو په دې اساس په هر اندازه چې انساني نفس د الله تعالی د لارې څخه لرې وي په هماغه اندازه د هغه اغیزې د انسان په ژبه حرکتونو اخلاقو او عمل کې څرګندیږي د غذا او خوراک څخه ځینې وخت د نفس منع کول د هغې د ضعف او کمزوري سبب ګرځي او نه پرېږدي چې په هره غلطه لاره قدم کیوي په دې ترتیب په یو کامل ریاضت کې ځان نیسي او نیغې لارې ته برابریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې دروغ پرې نه دي او په دروغو باندې عمل پرې نه دي نو الله رب العزت دې ته حاجت نه لري چې هغه خوراک او څکاک نه کوي یعنی روژه صرف د دین عبارت نه ده چې یو سړی دې په روژه کې خوراک او څکاک نه کوي بلکې لکه څنګه چې په روژه کې دا خوراک نه کوي په روژه کې څکاک نه کوي همدارنګه په روژه کې به دروغ نه وایي په روژه کې به غیبت نه کوي په روژه کې به حرامو خبرو ته خپل ژبه نه اوږدوي او همدارنګه په دې ټولو باندې به عمل نه کوي او که څوک په ګېډه باندې وږی او تږی وي خو د خپل ژبه له دروغو نه نه وي منع کړې خپله ژبه یې د حرامې وینا نه نه وي منع کړې او د حرام عمل نه د خپل غړي او اعضا نه وي منع کړي نو هغه لپاره د روجې نه کم ثواب نشته مګر صرف دا چې د هغه ګېډه به وږې او تږې وي لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر رواه ابن ماجه حضرت ابی هریره رضی الله عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ډیر روژه نیونکي داسې دي چې د روژې څخه ورته یوازې تنده رسیږي او ډیر د شپې لمونځ کوونکي داسې دي چې د خپل قیام یوازې بېخوبي ورته رسیږي هغه څوک چې روژه نیسي خوراک نه کوي څکاک نه کوي خو نه غیبت پرېږدي نه دروغ پرېږدي نه ناوړه خبرې پرېږدي او نه حرام اوریدل پرې دي نه حرامو ته کتل پرې دي نو هغه لپاره د روژې نه کومه ګټه نشته مګر صرف دا چې هغه به وږی او تږی وي او هغه انسان چې ټوله شپه د الله په عبادت او د الله په طاعت کې مصروف او مشوي لکن د هغه مقصود د الله رب العزت رضا نه وي هغه په خپل عبادت کې اخلاص او صداقت نه لري د هغه مقصود ریا او سمعت وي نو هغه لپاره د دې مانځه نه کوم اجر و ثواب نشته رسول الله وایي الا السهر مګر دا چې هغه به ستړی او ستومانه وي بې خوبه به وي نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د روژې آداب د روژې شرایط د روژې احکام ټول مراعت کړو او کوم عبادت یا په ورځ کې یا په شپه کې چې کوو زموږ مقصود په هغه کې د الله رضا وي د الله رب العزت خوشحاله ول وي او زموږ عبادت د الله لپاره وي چې الله رب العزت موږ د خپل عبادت نه بې برخې نه کړي نو بېشکه د نفس پاکوالی او سپېڅلتیا د روژې له اساسي اهدافو څخه دی لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې په راتلو وفرمایل چې کله به روژه راغله رسول الله به فرمایل د روژې میاشت په تاسو راغله د برکتونو میاشت چې الله تعالی تاسو په هغې سره پوهوي او خپل رحمتونه نازلوي ګناهونه نابودوي او په دې میاشت کې الله دعاګانې قبلوي نو الله ته د خپلو نفسونو څخه خیر ښکاره کړئ او یقینا بدمرغه او ازلی بدبخت انسان هغه دی چې په دې میاشت کې د الله رب العزت د رحمت څخه محروم پاتې شي نو روژه د انسان د نفس لپاره د الله تعالی پر اطاعت د استقامت او صبر تر ټولو غوره عملی تمرین دی او د انساني ارادې قوت پیاوړی کوي خو په دې شرط چې مقصود دلته د الله رب العزت رضا وي او په هغه کې اخلاص او صداقت وي د روژې میاشت به چې کله راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم به آواز کوه چې دا د برکتونو میاشت ده او دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت تاسې د خپل په رحمت کې رانغاړي او الله رب العزت خپل رحمتونه نازلوي په دې میاشت کې الله ګناهونه نابودوي خو د چا ګناهونه هغه څوک چې روژه نیسي او د تزرو او عاجزي لاسونه الله ته پورته کوي او د خپلو ګناهونو بخښنه او مغفرت د الله نه غواړي دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله دعاګانې قبلوي خو د هغه چا دعا چې هغه روژه په ټول اخلاص او صداقت او په پوره نیت سره ونیسي دا نه چې په خولې باندې خوراک او څکاک نه کوي نور چې هره فحشا او بدبختی په جبه راځي هغه وایي او هره فحشا او بدبختی په سترګو ګوري او په غوږونو اوري د دې دعا الله نه قبلوي او الله د دې ګناهونه هم نه معاف کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې تاسو خپل رب ته د خپلو نفسونو څخه خیر ښکاره کړئ فعلوا الله من انفسکم خیرا او بدبخت انسان به هغه وي چې په هغې باندې د روژې مبارکه میاشت تیره شي بیا هم په دې میاشت کې هغه د الله رب العزت د رحمت څخه محروم پاتې شي الله رب العزت دې موږ د خپل رحمت څخه نه محروموي راشئ چې دې میاشت ته تیاری وکړو او په پوره اخلاص او صداقت سره د دې میاشتې روژه ونیسو چې الله رب العزت په دې میاشت کې زموږ ګناهونه معاف کړي او الله رب العزت په خپل رحمت او مغفرت کې موږ راونغاړي کنی هغه چاته چې په دې مبارکه میاشت کې هم بخښنه ونه شي نو رسول الله وایي چې هغه به ازلي بدبخته وي الله دې موږ د بدبختي نه وساتي الله رب العزت دې زموږ خویندو او ورونو ته په دې میاشت کې د طاعت او عبادت توفیق ور په برخه کړي تر څو چې د الله رب العزت د رحمت او د الله رب العزت د مغفرت نه ناهیلې او محرومه پاتې نشو په دې هیله نو قدرمن اوریدونکو ځان لپاره تاسو لپاره او د ټولو مسلمانانو لپاره د نیک اعمال توفیق د رب العزت نه غواړم او ثبات او استقامت په دې میاشت کې د الله په تاعت او عبادت باندې هم د ټولو مسلمانانو لپاره د الله نه غواړم چې الله موږ ته ثبات او استقامت او صبر راکړي چې دا میاشت ډیره په ښه طریقه په اخلاص او صداقت سره ونیسو او په دې میاشت کې د خپل وس او طاقت په مطابق د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړو